او نو ختم کې فضائل دال کتاب او نو هم کې ترغیب بیان تا او لسم کې بیا هغه مسلې د دې ځای نه د صورت تاتمه او خاتمه ده پدې کې نفی د شرک فی العلم او نفی د شرک فی التصرف رد د شرک اعتقادی دی چې عالم په هر یو سیز الله تعالی دی او پوهه په هر سیز باندې الله رب العزت دی او واقدار او اختیارمن الله دی نو چې هر کله عالم هغه دی او متصرف هغه دی نو منخت داغه په نوم کوي زکستا جتون ورته معلوم دی او پورا کولې شي او کارساز متصرف واقدار هغه دی نو د منخت اختیارمند هم یوازې هغه دی په خاتمه د صورت کې او تتمه د صورت کې نفی د شرک په علم او تصرف اول د جام والا واقع ذکر کړي چې اگر کو یو بنده تا یو انسان تا ظاهر کې نقصان رسیږي نظر زلل ورته ورسیږي او تاسو به قسم د غیر الله په نوم باندې نه کوئ قسم به صرف او صرف دا الله رب العزت په نوم باندې کوي هم او ور کوي به هم یعنی که یو سړی غیر مذهب ولې نه وي عیسائی وی غیر مذهب وی او تاسو به دا قسم چې ورکوي هغه لا نو صرف چې کمندونو د الله په نوم به ورکوي د بل چا په نوم به نه ورکوي د جام والا واقع ذکر کړي درې کسانو بنجاریانو هغه وا کلو په کلو ګرځیدل سامانونه به خرصولو آیو په کې بزان پوښې دي چې مرم بیمار شوی مسافرای کې بیمار شوی هغه بیمار شوو نو سامان بامان را جمع کو او وصیت ملګرو ته وکړو چې دا سامان چې کم دنو دا به دا سامان دا مونږ کرور کوي او جو چیټي پکې کې خو ناجان ځای کې ناجان ځای کې یو چیټ او سامان فیرس هغه ولیکو هغه پکې کې خو دوه هغه چې سامان راوړو نو یو جام د سرو اجام ته نپټ کو او سامان ورکو دا یې اختلاف راغی د مړي وارثانو داوا وکړه چې دې زمون جام پټ کړل هغه ورته وی موږ نه ده پټ کړي هغه منکرو او دې داوا کول نو گواهان وسره نو نمړي وارثان وی چې تاسو غلا کړی دا هغه ورته وی موږ غلا نه دا کړی منګو اغلا نه دا کړی نو د مړي وارثانو لګواهان ونه نو هغه ته قسم راغی نو قران دا غي خبره ذکر کړي چې اگر چې دغه کسان چې و دواړه نو دا دا وارثان چې وو دا دغه چې وو دا کسان دا چې بچا د غلا داوا شي وا اگر چې هغه عیسایان او چې قسم ولا ورکوي نو د الله په نوم ولا ورکوي د بل چا په نوم ولا قسم نه ورکوي ناخلو منگا بده قسم نغورا کو منگا بده قسم بانی دنیا یعنی دا مونږ ته دنیا چې کمدنو غنی جام را ته خوګ دی او دا غي وجه مونږ چې کمدنو قسم کو ولو کان ذا قربا اگر چې دا مال خوګ دی ولا نکتم شهادت الله او نو بټو گواہی دا الله ان ازل من الاسمین یقینا شو موږ خوا کې خامخا د ګناګارونه دای قسم کو خبره خو بس خصای شو ازوس قسم شنو صحیح ده د مړي وارثان پړ شو خدای ګرځیدل را ګرځیدل او تحقیقات کول چې را چرته وي څه چل وي دا جام چې کمندونو دی یو زرګر دکان کې پیدا شو هغه نه تاسو کو اذا جام تعالی چرته و پیدا خو پلان کی پلان کی په ما باندې خرج کړل دوی په ما باندې خرج کړل ایو توی ښا دایرال دوباره اپیلو کو د مړی وارثانو چې د تمیم او بودیل د دوو کسانو مونږ ته میراث پوره نه درا رسولې د دوو کسانو دا د مړی وارثانو وي چې د کسانو مونږ ته میراث پوره نه درا رسولې نبی علیہ السلام اکسان راو غختل پیدا دمړي وارثان سوی هغه وته وی پیدا وی چې مونږه پورا نه درا رسولې دا د وصیت والوی بدیل او تمیم به مونږ پورا را رسولې اوس دې داوا وکړه دای دا وکړه د دوو کسانو بنجاریانو چې مونږ دا پورا را رسولې دي او د مړي وارثانو وې نه دی را رسولې نو قسم انکار کوم کې لې چې څوک نه مني نو هغه لا قسم ورکیږي نو دلته بیا دا غو کسانو سره سونا گواهان وسره نو نو د مړي وارثانو له قسم راغی نو دې آیات کې ځکه د مړي وارثانو له قسم نه ګینه د مړي وارثان خو ظاهر کې مدعیان نو مدعی له قسم ني خو دې ځای کې خبره ولټه شوې ده نور فقی تحقیقات تیال بینه طول المدعی والیمین علی من انکرا هغه چې کم دنو د دین ارستو راغله او دا مخکینه دی او دا منسوخ او غیر ناسخ ته تی ته نشته خدا خبره بدله شو اوس د مړي وارثان وی مونږ ته میراث نه درا رسول پورا او هغه وی مونږ را رسول دی نو هغه مدعیان شو او د مړي وارثان منکر شو نو زګر له قسم راغې معنی ته ګورئ فاین او سرا نو کمالو مکړې شو خبردار خبر وکړې شو د دې خبرې الا انهم استحقا اسمن په دې خبر باندې چې یقینا دا دواړه استحقا اسمن حقدار شوی دي د ګنا د دروغ د قسم کولو نه د ګنا حقدار شوی دي فاخرانه یقومانه نو دو کسان نور او دی دریگی پزاید دی دوارو بانده د دې بزای دی ودرېږي یعنی مخکې هغه منکر اوس دې سری منکر دي من الذين دعا کساننا استحق عليهم چراغل دې په دی باندې تاوان فیقسمان بالله ان قسمنا وکي په الله باندې الاولیان او موږ زیات کړه ده یقینا شو موږ د خپل وخت کې زیات کوونکو نه ذالک ان دا چې کوم نو قریب ده وای ان ازل من الظالمین خام غاشو موږ د خپل وخت کې ظالمانو نه دا قریب ده ایاتو بشارته یا لا تحقیقات خصیزه ذالک ان دا قریب دا ایاتو بشادا دا چرا وشری چې کوم رات لبو کی راوړي قسم او گواہی په حق دا غي باندې او يخافو یا بو یریږي ان ترد ایمان چې واپس بکړي شي قسمونه پس نور پس قسمونه دینا او یریږي دا الله نه اومني واسمو واوري والله اولاد القوم قوم الفاسقين الله هدایت نه کوي الله رب العزت توفیق نه ور کوي او قوم ظالم تا قوم فاسقانو تا یوم یجمع الله الرسل یو مسله ذکر کړه چې قسم د الله په نوم پکار دی ځکه عالم الغیب دی او هغه متصرف دی یوم یجمع الله الرسل نفی د علم غیب لبل دلیل ذکر کړي د ټولو پیغمبرانو نه اجماعي دلیل چې ټول پیغمبران غین کویږي په پټو باندې فاغر سراون کې الله پیغمبران وای با ما ذا وجبتم سرنګ قبولتیا کړی شو استاسو یعنی خلق استاسو څنګه مننه کړی و نو دی وو ته وی لا علم لنا چې نشته پوهه مونږ ته لا علم لنا نشته پوهه مونږ ته ان کان تعالی من غیوب یقینا ته الله پوهه په پټو باندې نو پیغمبرانو ته ولې پته نشته دیله چې حکومت څنګه جواب ورکړو نو دی پیغمبرانو ته پته و چې چا منلی و او چا نه منلی نو څنګه پیغمبرانو چې لا علم لنا نو ځنه وای پیغمبرانو باندې به عبادت راشي دا د قران کریم نه خلاف تا قران کریم کې سورته انبیاء کې هم وی لا يحزنهم الفزع الاکبر او بل زیم وی وهم من فزع یوم اذن آمنون سورۃ النمل کې وی نو په انبیاء باندې بد ناراضي نو څنګه انبیاء وی چې لا علم لنا من تبتنوا نو یو مطلب زمونږ د مرګ نه رستو موږ ته پتا نه وا زمونږ د مرګ نه رستو موږ ته پتا نه وا چې څه چل کړي او دوی مطلب دار چې لا علم لنا مونږ ته پته نه و به باطن ما عجاب به اممنا د ډډ پته مونږ ته نه و ظاهر کې غچا منلا چانا خود زړه پته مونږ ته نه و لا علم لنا د پټو پته مونږ ته نه و ستا علم زړه ته رسیږي مونږ سره په ظاهر پويګو نو پړونو باندې خبر نو ځکه ورپسې وایي انک انت علام الغیوب یقینا ته پوهه پسینو با پوهه په پټو باندې اذ قال الله یا عیسی ابن مریم عیسی علی السلام د متصرف ګمان شوو شاو کارساز او متصرف ته او ځنو خلق ویلو چې ان الله هو المسیح ابن مریم د عیسی علی السلام عاجزی ذکر کړي او دواړه مسلې به ثابتې چې عالم الغیب الله دې متصرف څوک دی الله اذ قال الله فاو کی چوبو یا الله عیسی عزیز مریم یاد کنه مت می بزان باندې او پمور دی اذا یتو کبیرو القدس می مضبوط کړه وی ته پرو پاکیزا تکلم الناس فی المهد وکالا خبری وری کول خلق سره پغې کې او په عمر کې او پاو کې علم تو کل کتاب چې په کړه مې ته په لیک باندې ال کتاب لیک یا ال کتاب په جنس کتاب باندې یا ته قران کریم مراد ده وال حکمت او درکړه مې تعالی را کې حکمت وا تورات ول انجیل او تورات او انجیل استغفر پوهه مې دلته دواړو درکړې و او کې چې جوړول باندې د خټینا لکه د شکل د مارغو په اجازه زما باندې فتن فخفیان بوکې ولې و دې کې نو فتكون طيرم باذنی شبدال وتون کې په اجازه زما او غول باندې لاندو او برګیان په اجازه زما باندې او با وکي چې را استل ولې مړي په اجازه زما که چا دا ویل چې عیسی علی السلام به دا کارونه کول معلومه شو چې متصرف دی الله وی به اذنی دا زما په حکم باندې کېدل د کې عیسی ته اختیار نو پاو کې چې بن مګل بن اسرائیل ستانا پاو کې چې راوړي پاو کې چې تاو ته پیش کړو صاحب دلیلونه فقال الذين ويلوا كسانو چې انکار کړو د دینه نه دا مگر جادو صاحب وایذا هیت الحواریین او باغ وکي چې زړه کې میوا چولې وا خاص ملګرو را دي عیسی علی السلام دا خبره چې ایمان راوړې په ما باندې او په پیغمبر زما باندې دوی وته وي موږ ایمان راوړل او شدنا مسلمون او گواشه په دې خبره باندې چې یقینا موږ تابعدار اذ قال الحواریون باغ کې چوي اخاصان ملګرو دی عیسی علی السلام او عیسی زوی مریم حال یستطیع ربک وصل لري راستا دا څنګه مسلمانانو چې د خدای په قدرت کې چا شکی هغه مسلمانی او هغه الله رب ال خبره څنګه ځل کې اچولا حال یستطیع ربک و ای وصل لري ستاربو جواب دا دی چې دا الله رب العزت واسطه خوردی په خپل سوال قبل دلو کې شکو چې زموږ سوال به قبول شي که قبول به نشي نو الله به یو کې کې به ونه کې معنا دا اصل کې حال استطيع ربک آیا منی ستارب حال یطيع ربک آیا ستارب ستا سوال منی یاد مطلب هل یستطيع ربک هل يفعل ربک آیا کوي ستارب دا خبره یعنی دا کار کول غواړي چې دا وکي یعنی زمونږ تمنا دې چې دې کی ودی کی ارا ارمان هم دار چې وی کی ایو نزل علینا مائدتا من السمائی دا چې را نازل کی په مونږ باندې او خوانچه د بارینا او عیسی علی السلام ویریږي دا الله نه کی تاسو ایماندار زګه دا خو تاسو معجزه غواړی او چا چې د خلی معجزه کما غوښتي او دا غینه پس کو نه مني ناغه باندې استیصالی غذاب راځي مکمل تکیږي تبا کیږي د مونډ کونډه ختميږي دی وتوی مونږه معجزه نه غواړو مونږ د خپل زړه اطمینان غواړو منل امدا ایمان هم راوړل دی ایمان کې بشکو نشته خو صرف پسې خپل اکرام او دغه چې کمونو اطمینان غواړو دی وتوی اراده کومګه چې خروج دینا او بشیو فتسمعنا قلوبنا او دا چې تاړي شنو زمونږه وانا علما قد صدقتنا او شمونږه چې یقینا ترشتیا ویل دي تا او شومنګا په دې باندې بیان کوم ګناو د ګواهانو نه نور خلکو ته مونږ دلیل کې دا پیش کو بیا نو عیسی عزیز مریم والله اے رب زمونږه را قران نازل ک په مونږ باندې خوانچ د بارینا تکون نه اید الاولنا چې شي دا اختر زمونږه اول لپاره او ورستنو لپاره خوشحالي او اولنو رسونو ټول له خوشحالي شي اولنو له خوځګه چې لاغې نه به وخوري او رسونو له زګه چې هغه وو چې زمونږ د مشران والله سره کړو اکرام کړو راي به هم خوشاله شي چې زمونږ مشران والله رب العزت عزت کړو اکرام یې کړو وایت من کا ان خبر قدرت چې ستاره طرفه وارزقنا وانت خير الرازقين او روزی را کوم لرا او غور روزی رسان نو وی الله زنا زلون کې دل رب تاسو باندې چې چا انکار وکړو بعض پزر علی ګلو د دینه من کوم تاسو نه یقینا عذاب ور کوم دل ردا سي عذاب چې نو می عذاب ور کړی او تنت مخلوقاتنا وایس قال الله یا عیسی ابن مریم دا هغه زړه خبره واپس کړه الله په قیامت کې عیسی علی السلام ته دا ټول یو کی چې دا دی ویلو دا می کړو دا دی ویلو دا می کړو دا دی کړو دا دی کړو دا می کړو دا دور احسانات مې در باندې کړو نو د دور احساناتو نه پس تا بیا دا خبره وکړه خلکو ته چې زمانه خدای جوړ کړي الله ته خو پته را چې دا عیسی نه دی ویلي خدا دا هغه د عبادت چې چا کړو نو دا هغه د شغیر شرمولو لپاره او دا هغه د ذلیل کولو لپاره الله رب العزت دا وایي فایز قال الله فاوت کی چوبو ی الله فایزا ذل مریم آیت اویل خلق تا چې جوړ کې ما مور می دو خدایان به زمانہ قال عیسی علی السلام سم کوئی جوابونه کوي اولنې جواب سبحانك اول می الله عقیده بیانو چې پاک الله د شریکانو نه پاک دی غنم پاکستان مناسب الله بالکل شریکانو صدارونه بالکل پاکي ما یکون لی دویم جواب ندی مناسب مال را چې وام زمګر آغاج مال سلی بیا سو نی مناسب مال را چې حکم دا خبره چې نشته مال را داغه څه جواز چوټي مو بڑی بات دانشم کوله دریم ان كنت قلت فقد علمت كما ویلی نو بیا وتا ته پتا وا راته چرانه تپوس کینو معلومیږي دا چې ما ویلی او په دې تاسو کې د حکمت ته په دې تاسو کې څه دی بل جواب تعالی ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک پوهیږي ته چې باغ سبانه چې بڑو زما کړي او نه پوهیږم باغ باندې چې بزاست تا کړي نفسک ذات تا کړي یقینا چې الله پویا په پویا وکړو باندې اصلي جواب پینځم ما قلت لهم الا ما مرتنی بی ما ویل دی تا مگر هغه چې تارا ته حکم کړو پاغي باندې ان عبد الله ربي وربکم دا چې بندګیو کې دا الله چې رب زما او رب تاسو وکنت علیهم شهیدا اعظم په دی باندې گواه ما دم تفیم ترسو پورې هم په دی کې فلما توفیتنی كنت انت الرقیب علیهم وار کلا چې دی واغسلم زو نو ته وی ساتون کې بدای باندې پان تعالی کل شین شهید او ته فارس زبان حاضر ناظر حاضر ناظری نفی شرک تصرف نبی د شرک په تصرف کوي ان تو عذبهم فانهم عبادك کته سزا ور کې دي لران یقینا داري مجرمان تا صاحبان دي صاحب مجرمان دي سو کې دنه تاسو کول شي وان تغفر لهم او كتب خنا کای دیتا یقینا ته زور او حکمت والا یعنی څوک درنه تاسو نشي کولای رضی الله عنهم خوشاله وی الله د دین او دی خوشاله دی الله نه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا لله ملک السماوات تر د صورت کې ویلو او بو بلوقوت لوزونه پورا کوي ولې لوزونه زکه پورا کوي چې لله ملک السماوات والارض یکی واځي الله لره اختیارات د اسمانونو د زمکه فما فيهن عاجب دي کړي نفعبدوه وانظروا له لا لغيره عبادت صرف د الله او کی فعبدوه عبادت د الله او کی او منخت غلا کوي او هغه الله ر فارس سبحان قدرت والا صرف هغه قدرت والا نو صورت کې د هیلو د حرمت مسله بیان کړه چې د هیلو د حرمت ذمہ دار الله دی عالم الغیب متصرف یې کې आवाज الله دی دا هغه چې کمندونو په نوم باندې منښت کوي او دا هغه حلال او حلال وای حرام او حرام وای بل چاله دا اختیار مور کوي سورۃ الانعام د دې ځای نه اول ایسا کې بیان د خالقیتو چې پیدا کون کې الله دی نو په دویم ایسا کې هغه چې کمندونو بیان دی د ربوبیت چې الله پیدا کړی نو دا نه دی ګینی چې بیا ایران ته وګورځولې وي چې ځان وسلو یوا بلکې الله رب العزت ستاسو تربیت سامان کو او الله رب العزت دله تربیت بندوبست کو هر قسمه تربیت دله الله رب العزت کړی دی هم د بدن تربیت او هم د مال د روح تربیت هر قسمه تربیت کوونکې الله تعالی دی نو دویم ځله الحمدلله دا او پدې کې بیان د ربوبیت مناسبت د مخ کی صورت سره د سورۃ المائده سره مناسبت اوله وجه سورۃ المائده کې انتظام د معاشري او د خوراک کا کو نو دلته کې هغه مقصد اصلي ذکر کړي چې هغه چې کمندنو توحید دی سورۃ الانعام کې مقصد اصلي چې هغه توحید دی دوی مواجه په سورۃ المائده کې بیان د جهادو په اکل او په شرب باندې چې حلال خوري سورۃ الانعام کې بیان الجهاد بالعقبات چې امتحانات به در باندې راځي تکالیف او مشکلات په کمندونو در باندې راځي درې مواجه د سورۃ المائده کې رد شرک فعلی او د اعتقادي وو رد شرک فعلی او اعتقادي وو نو سورۃ الانعام کې هم دا غي شرکونو رد دي خو پاک استمای دي اول رد شرک اعتقادي او بیا چې کمندونو رد شرک فعلی داول صورت مسله د توحید تفصیلا د دې د بیان لپاره صورت ته کم دنو دوی سي دي اوله حصہ سرایت نمبر 117 پوری دا یوصل ولسمه پوری او پدې کې بیان دی د رد شرک اعتقادي او دویم ایسا د یو صلت لسمنا تر اخره پوری دا او پاغي کې بیان دی د رد شرک عملی او د فعلی قران کریم سورۃ الانعام ډیر په تفصیل سره د دواړو شرکونو رد کړي پنځویش دلایل عقلیه ذکر کړي او شپږ عقبات ذکر کړي شپږ امتحانات دلائل وحیوم ذکر کړي او دلائل نقلیوم ذکر کړي د تیرو پیغمبرانو نه د تیرو پیغمبرانو نه ذکر کړي چې هغه د ابراهیم علی السلام واقع تفصیلا ذکر کړي او پاغي باندې د ولس او انبیاو د صفاتونه امتیازات د صورت کثرت د دلایلو دویم د ولس او انبیاء او تذکرہ دریم قبات ستا او رد د ټولو اشراکو نو او یا زره فرشتي ور سره وي او یا زره فرشتي ور سره راغلي وي او یا زره فرشتي ور سره راغلي وي یعنی داسي زوردار مسله به کې بیان کړی دا لکه بادشاہ سره باډی کارت راځي نو سورۃ الانعام سره هم مکمل چې کمندونو فرشته راغلي وي قران کریم چې ده نو دا فطری طریقه تعلیم ده فطری طریقه د تعلیم ده د فطری مطلب دا دی چې دې ته نو ګوري چې مخ کې سو ویل شو وسو ویل بکار دي خو دې ته ګوري چې اوس خلکو ته ضرورت د څه دی لکه فطر سړی وای نو اولو مو داسو کو اوس دا داس چالو شو نو بیا د موس چل زکو نو بیا موس په زکات ته ترتیب یری کی سبق سره وی ناول وی خیده وایو بیا ور پسې سپاره وایو بیا به ترجمه زکو نو دا چې کم دینو دا غي استعدادي استعداد جوړولي قران کریم فطری طریقه دا ګوري چې د مخاطب ته اوس د څه ضرورت دی مساله بیان کی نو یاره اوس په دې دلیل غواړي نو دلیل بغواړي نو دلیل ذکر کی نو چې دلیل هغه پسې وګوري چې دوی وسوم نه مني نو زور نه ولا ورکی نو چې بیا هم نه مني مېره دی له عذاب پکار دی نو یاره ولا ورکی کې دې چې د زړه کې سیاره اعتراضي نو دله وجه کمدنو دا اعتراض جواب کول غواړي نو دا اعتراض جواب ولور کی چې دا چې کمدنو د جواب دی دا اعتراض نو دا جواب شو نو ظاهر کې مربوطی بالکل چې بیان د ګورې نو ربطی پکې چې ځان ځان لګوري نو تبه وایي کني چې دا خو یو دلیل شو بل طرف ته زورنه شو بل طرف ته دلیل وحی شو بل طرف ته دلیل نقلی شو دا څنګه چللې پکې نه چې سړی جمعه کې بیان کوي جمعه بیان کوي نو په مونږ باندې بیان کوي نو کله د مونږ لپاره دلیل ذکر کوي چې مونږ فرض دی نو کله د چې څوک موږ گزار نه نه داغي حالات ذکر کی چې الله دا څه تبا کړی دي نو کله چې موږ گزاري څوک ناغي لا اجر نه وایي کله چې څوک بګي سستی کوي ناغه ته زور نه سکی ورکی نو خلک مخاطب چې ناشتي نو هغه ته ټولو ته یو شان تخکاری یو خبره ښکاری کله بهر نه ورته سړی ګوري دا دې کله څه نرمه خبره کوي کله ګرمه خبره کوي نو قران کریم فطری طریقې تعلیم دا سورته انعام چونکی یو بیان دی نو دې کې با دلیلم راځي نو دلیل به سی به زور نه ومي نو بیا ور پسې عذابي نو بیا به بل ځان ته ټول او مربوط بوزي او ظاهر کې ښکاری چې دا غیر مربوطي نو پوره بالکل الذي دلیلونه شروع کړل هغه ذات پیدا کړی اسمانونه او زمکه اولنې دلیل وجعل الظلمات والنور او ګرځولې دي پیدا کړې دي تیاری او رڼا غانې تیاری او رڼا تیاری ډېری دي او رڼا یو ده برابرې یا یادلون اوړي د الله نه د خپل رب نه اوړي نو دویم دلیل والذي الزان تو ګور سړیا الله دې آواز چې پیدا کړی تاسو من دوینین د خاطنا یعنی نیکو په اعتبار د مشر نیکو سره ثم قضا جلا بیا چې کمندنو مقرر کړی نیټه واجل مسمن عنده نیټه مقرر دا الله سره دا بیا بیا تاسو په دې کې شک کوئ تم ترون شک کوئ بیا تاسو شک کوئ او هو الله دریم دلیل او هو الله فی السماوات والارض هغه الله چې نو متصرف دی په اسمانونو او زمو کې یعنی اختیار دا خبرم چلیږي او قدم چلیږي یا علم سرکم و جارکم پویږي او پټو بخکار او تاسو او پویږي باغ باندې چې کوي تاسو نزورنا فما ګور سمره کلی دلایل بیا هم نه مني نزوري او دی ګوري په ځان کما سود دا په خواني چې چا نو منلې هغه الله تبا کړیو نو دی بوم تبا کینو آی نو ګوري دی کما لکنا من قبلهم سور مې هلاک کړو مخ کې دې نه پیړو نا مکنا فلر دې چې موږ طاقت ور کړو قدرت ور کړو دلاره بزما کې مالم نو مکه لکما غمرا چې تاسو مله وسنه در کړې په خوانو له چې څومره قدرت او طاقت ور کړو وسنو له لا دومره لاندې د اختیار اختیارات دینا فلاک بکړ دی لرا د وجه د جرمونو دینا وانشان آئے بازن قرن آخرین او پیدا مکل پس دینا چې کمدنو پیڑای نوری یره چې مونږ به من لوي نو د هغه په کوم لګاو را کنه دا زوی ته بیان کای دا هغه و مخیر تو شک راځي یره چې مونږ به من لوي او کدا قران کریم چې کمدنو په یو پاڼه کې په یو ځل راغلی وي دا لګ لګ ته جوړه معلومیږي چې ته جوړه یې دا د بره نه ناراضي کله بره نه راتلې نو په یو ځل لري ناراضي خو معلومیږي دا چې دا ته لګ لګ جوړه یې او اصل غرض به کېداو چې څه خبرې دي نو خو په یو ځل را تخلاص وکړه په یو ځل را دغه لګ لګ کای لګ لګ بیان کای لګ لګ وای نو لګ را لو پړسو ار رز را باندې رات کای په یو ځل اخلاص کړل چې خدای اخلاص کی چې خدای لا کومې غلې کی چې نور دا غلې چې ودا سره لري بل کار دی نشته نو جواب ولو نزلنا علیک کتاب فی قرطاس کمن نازل کړه پتا باندې کومو کتاب فی قرطاسن په یو صحیفه کې فلا مسوب ایدیم مخامخا دی بو سره فلا مسول نو ما تکړه به دلاره فلا سن خپل باندې لقال الذين كفروا خامخاویل بو کسانو چې انکار کړل دي نه دا مگر جادو صاحب دا جادو دی بیا وی چې په یو ځل راوړو جادو دی نو بیا وی زره ټیک شو بل اعتراض خو تا سره فرشتہ ولې ناراضي ته دا کسان دی اوازي تا سره باډي ګارد کې فرشتہ وکړ وکنه چې فرشتہ وې در سره او هغه چې کمندونو لکه در سره او نه کولې چې یو خیر والا و خیر غوښتون وی وی په ایمان دا دا یو د تورو او دا بل د ما یارو نو بل आवाज ورکو وی خیر راوړ ایماندارو نو دا چې تاسو سره هم دغه شانتي وایي کنه چې تو لا اله الا هو نو دی وی حق کفیرا خبره دی بالکل حق ده چې دا چې فرشته ده سره یې کنه لولا انزل علیه ملک کول نشنازل له د سره فرشته ولو انزلنا ملکان کنازل کړمو فرشته له قضی الامر مخامخا فیصله شوی وو کار ثم لا ينظرون بیا ورته دمن وکړی شوی فرشته چې راشي نو خو عذاب لراځي کنه بیا و دمه نه یا ولا مهلت نو ورکړې شوی نو بل اعتراض یره چې ولکتی انسان چې کمنو په دغه کولې کنه انسان څه کولې پیغمبر کولې نو فرشته ولې نه پیغمبر کولا چې فرشته را لېګلې وي دا ټول زمون په شان باندې آدمي نو جواب ولو جعلنا ملک الله جعلنا رجلا کومګه ګرځولې وې دی پیغمبر لرا فرشتہ خامخا ګرځولې وو دی لرا موږ په شکل لسړي باندې فرشتو هم په خپل شکل خلیدلې نشي ناغه هم بیا په شکل لچا راته ولا لبسنا علی ما البسون خامخا ګډوډ کړی وو موږ په دې باندې هغه چوز په ګډوډ دی بیا به وچ انسان څه دی پیغمبر دی نو تسلی اعتراضونه وشو نو د سړي زړه خپه شي چې زه څه کوم او دا خلک څه کوي نو تسلی مخه پکېږه یقینا ټوکی کړه شوی په ډیرو لوی لوی پیغمبرانو پورې من قبل کستان مخکې فها قبل الذين انوا چاپیر شو پها کسانو سفیرو منهم چټو کې کړي وي د پیغمبرانو پورې هاغه عذاب چې دوی بغاب غاڼو نقول ورته وای وګورئ کنه ای عبرت د پاره مزلو کوي وګورئ وګورئ په زما کې نو بیا وګورئ چې سرانګو انجام د دروځن غړونکو قول ما ما فی السماوات والارض دلیل اصلي اعترافي ته دینه لګتا کو شوکا قول ورته وای ما ما فی السماوات زه تاسو نه زه او تاسو کوم لمن ما د پاره چا دی چې په اسمانو کې ازما کې نو ورته وایل الا دی بغل شي نو اوس کا موقع ده اوس دا کا موقع ده وایا چې لله یکی आवाज الله لرا کا ترغیب کا توالا نفس الرحمن مقرر کړی په ځان خپل باندې مهرباني یعنی الله رب العزت مهربانه کې مهربانه ډېر استخاف نه خلق باندې مې ربانه کوي او کله ونه منلا نو یارا لا یجمعنکم الی یوم القیامه قام خرابون به کی تاسو را ورځ قیامت باندې لا ریب فی اتنی سه شک بده کې آ کسان چې تاوان کړی خپل ځانونو د ایمان نه راوړي نو بل دلیل ولو ما سکن فی الليل والنهار دې خبره نه انکار مناسب نه دی ولو ما سکن فی الليل والنهار او هغه الله لوی آرام کی پشپا کې او پرس کې یا سکنا چې اوسیږي پشپا او پرس کې هغه الله یې اوریدون کې په ذات ولا غیر الله تزز ولیا دا اوس فغم دلیل ذکر کړي ولا غیر الله تزز ولیا وتوا به الله نه جوړ کوم ذمہ وار دی وو دوی راځي چې موږ سره پلان کې زیارت لزو او راځي موږ سره اورس لزو میلې لزو جواب غیر الله تسوز ولیا ای بيد الله نه جوړ کوم ذمہ دار فاطر السماوات والارض چې پیدا کوم کې اسمانونو زمکو دی او هغه الله خوراک ورکه یار چاله وغله سو خوراک نشي ورکوله یعنی ټول عالم لنګری الله دی هر چاته دا مناسب هغه وخت رضا ورکي او الله یې چاته جدي یرا بس تیر دې زمونږ د بکیم لګاو معنا کنه دلیل وحی انی عمر ته یرا دې ځان وای جواب انی عمر تو انا کنا ولمن اسلم یقینا ما ته ویل شوی دي چې شم دې او الله غتانا چې غاړه کې خودم کې الله تا فلا تکونن من المشرکین او مکه ګال مشرکانو نه یاره بس خو صحیح ده نو بس می بیان او غلې شمنګ واوري دا او نور نه منو بس نور ته نه غلې کینا نو جواب کولین یا خاف نه اسه تو ربي زیاری گما کذو پر نافرمانی حکم درام می عذاب یوم عظیم دارات دا عذاب درج لینا او د چوان چواړه ولې چې دنا په دقرت باندې دا عذاب یقینا مې قرباني شو بده باندې او دا د کامیابی صافا وایم تذکر الله بذرن فلا کاشف له الله متصرف یکی واځي الله دې وای هم تذک الله بذرن او کچرتا ورسی الله تعالی تکلیف فلا کاشف له الله نو نشته لري کون کې دل را به دې الله نه مشکل کوشا چې نو هغه یک کی आवाज الله دې علی مشکل کوشا چې غلط شوا فلا کاشف له الله نشته لري کون کې دل را به دې الله نه وای هم تذک بخیر فلا را دل فضلی او کورا سی تا د چکمنو سفایدا فلا را دلفت فهو علا کل شین قدیر هغه الله لري پاره سبحان قدرت والا هم دلیل او هو القاهر فوق عباده هغه الله لري زور په قلوب باندې باندې هغه الله لري حکمت والا او خبردار ولا یشین اکبر شهادا اوس واتوي څه گواه به سرشته داوا کوي چې الحمدلله ټول صفاتونه ته یو الله دی او الله رب العزت په خپل صفاتونو کې تنه تنه دی دا سبوی چې څه گواز سره شته نو جواب ورته وایي چې نک برو شهاده کم یو څه غړ د گواهی کې ورته وایي الله شاهدون بیني و بینکم گواهی په میاستا او میاستا په میاسما او میاستا کې دا الله گواهی څنګه ده ته څنګه وایې چې الله په دې خبره گواه دی نو اوهیا الی هذا القران لانذرکم به ومن بلغ وای کړه شوی د ماته دا قران کریم دا چې ورم تاسو لره په دې باندې او څوک چې تاسو ته رسیدلې دا قران وانکم لا تشهدون ان ما الله اله اخرى آیات تاسو بیان کوي گواہی کوي چې دا الله سره دی نوري صداران الہ تن اخرى الہ نور ورته ویلا شذ گواہی نکوما ورته وای انما هو اله واحد یقینا غالار الحمدلله انما هو اله واحد یقینا غالار اله یکیو اله یواز الله دی خالق متصرف یکیو از الله عبادت مستحق او له له حرمت لایق صرف سوکته الله دې او د تابعدار لایق صرف څوک دی الله دې قانون ساز او حاکم صرف څوک دی الله دې الہ واحد فإنني بريء مما تشركون او یقینا ز بالکل وزار انداغنا چې تاسو یې صدار جوړوي الذين آتيناهم الكتاب آ کسان چور کړه وی دي دلیل نقلی یا تب کی आवाज کنا جواب نه کنا علماء ملګری دي ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوی ګند جواب دی الا ان قالوا مگر دا شوی با والله ربنا ما كنا مشرکین قسم می په الله باندې طرف زمونږ نه ما كنا مشرکین منګه یې صدا نو جوړ کړی الله سره بالکل بل كنا متوسلین مونږ خو وسیله پیش کولا مونږ خدا نو ویلی چې ګینه دا مونږ الله سره صدا جوړو بلکې نا متوسلینا بلکې مونږ یې صدا زمونږ د الله دربار کې سفارشیان دي مونږ یې دې توایو دې چاته وي الله ته وي دا قیامت کې مختلف ځایونه دي نو دوی به مختلف جوابونه کله اقرار او کله څه شي وفي آذان مقرا او بغوګونو دې کې درنواله و يرو کل آیت لا یمنو بیا او کویر دې یاره یو نه کار دې ایمان راوړي په دې باندې حتا اذا جاءوکا تر دې چې دې راځي دا خوا دا یو جادلونکا نو دې خبرې ترې کې تا سره او دا ول دا اولیاء ندي سو او دا ول دا اولیاء پورس پوری وای او دا ول چې کمنو تا اولیاء نه باندې ټوک ځګیای جګړه سره کوي یقول الذین کفروا وایا کسان چې انکار کړي نه هاذا الا ساتیر الاولین نه دا مگر دروغ د بخوانو اسفارتون جمع شي دروغ د بخوانو یا ان هاذا الا ساتیر الاولین نه دا مگر کسی د بخوانو دار زړو سره لګي اوس وخت سره دانه لګي اوس موږ له نوې نظام په کار دی کمپیوټرایز دور دی ماډرنیزم جدیدیت دی ان هاذا الا ساتیر الاولین نه دا مگر کسی د زړو خلکو واو میان اونان وین اونان او دی خپل من دی منا کوي نور له قران نه وین اونان او خپل تیم بیا تکیږي خپل تیم بیا تکیږي یعنی خپل هم نه مني او بل ته مو چې لري شه دوی مطلب واهم یان اونانو وایان اونانو او دې معنی کې خلق لاله تکلیف د پیغمبر نه چې دا زمار واړه دي او دا د فرض د تکلیف نه معنی کوي یعنی عزیز ولی وسره شړی دا وتوي چې دا زمونږ عزیز دی کچا ته برو قتل نو قبولنی وهم ينهون عنه دای چې کم دنو منکی خلق د تکلیف دا پرسنا وین او نانو او خپل چې کم دنو بیر تکیږي د تابعدار نه نو منی نه مسله ور نه منی او د دولی وسره سکی کوي لکه ابو طالب د نبی علیہ السلام ترو او هغه ودا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خلق ته وی والله لا یصلو الیک بجامعهم حتا وصل فی التراب دفینا واهم یان او نان وان او نان دای چې ګنو منکې خلق لاله پر د پر د تکلیف نه او خپلهم وان او نان او چرته کیږي تابعدار نه نه لاکې مگر خپل ځانونه فما شروع نه دی کویږي نه چې دا موږ څه کو دیږي نو چې موږ غیرت کو دا په اصل به غیرت دي دا چې مسله نه مني اواز بازی ولا ولاړ دی ولو ترى اذ تبوا النار ير الاخرت راشي ومنه ګری بیا هم دا حال ير معلومه بکای خوب کیا هو د چړیا چوب گئی کې ولو ترى اذ تبوا النار او کتاو لیدل پاو کې چودرول شي پور باندې نو وای ودی وای ولو ردو لهاتو او کدی واپس بشی دنیا تا خامغا واپس بشی کفر او شرک تا لما غزتان هوانو چلی من اکڑشی دی دینا او یقینا دی خامغا درو غویون کی اوس دنیا کې نه مني او وایي چې نه لا مگر دا ژوند دنیا دا ژوند زمونږه نږدې به صرف دا دی حیات نو دنیا دا ژوند زمونږه معمولی یو بیکار دا بس دا دی نو وامانو نو مبوسین او نه مونږ بیا پورته کړی شي ولو سرای نطفو ولناری او که تو ویني په او که چودرو لري شراب ځای قالانو بویا تعالی علی ساده بالحق عین دارشا قالو وای ولی بلا ولنا وربنا قسم دی برب زمون باندې نو بویا الله فزوق العذاب اوس کې عذاب لرا د وجراغنا چې تاسو انکار کو قال خسر الذين كذبوا بلقاء الله یقینا تاوانی دي کسان چې دروغجن ګڼل ملاقات د الله طالب به سره راغست دا قران راغست دی کتابونه راغست دی خپل بوج دی کنه تبلیغی به سره راغست دا دار دین د بار دا مجاهد چې کم دنو هغه ټوپک راغست دی کلاشن کوف راغست دی او نوري وسلې راغست دي دا خپل بوجونه دي او دا چې د دنیا لپاره چې کم دنو دا کړنو الا تا ما یذرون خبردار بد هغه چې دی اوچتای وعمل حیات دا لوی بستی او لوی شرو چت کړه سا اما یزیرو وعمل حیات دنیا دا ولې نه من یرا دا سو اجل اخر دا دې په دې دنیا غیر باندې مست کړه وعمل حیات دنیا الا لعب ولهون او نه دا ژوند معمولی مگر لوبي او مشغولتیا دا چې کمنو مشغولتیا دا الا لعب ولهون ولا دار الاخرته خیر خامغه کورستنه غړي غوړه دي د پاره دا کسانو چې ریګی د الله نه افلا تعقلون تاسو عقل نه کار نه لې یره نه مني کان عالم تسلی کان عالم دا زمونږ د پاره د مونږ ته پاته ده او لو د دې نه بل تسلی کېدل شي چې محبوب وي دا چې تا ته څه تکلیف ته نه دا زما د وجه نه دی او ما ته پاته فلقد کذبت او یقینا یواز نه پدې کې یقینا دروغجن ګڼل شو ډېر لوی پیغمبران ستاره مخ کې فصبروا علی ما کذبوا یقینا اکلک شو سره دا غنا چې نسبت دروغ و تکړه شوو فوزو حتا تا نصرنا او دې په تکلیف کړی شو حتا تا نصرنا تر دې چراغ دې تا مدد زمونږه ولا مبدل لکلمات الله نشره بدلون کې فیصلو دا الله رب السوق دا الله فیصله سوق نشي بدلولې دا الله فیصله صدا سورته مومن یو پندوستم کې وایي الا ان لننصر رسلنا والذین آمنو یا اینا لننصر رسلنا والذین آمنو فی هذه الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی هذه الحیات الدنیا ويوم يقوم الاشهاد دا الله فیصله ده کنه او یقینا راغلی تا تا ناش مننا بعید مرسلین دا واقعات دلې ګلو شونا وان کان کبر علیک رازهم دی وای موږ له معجزه موږ له معجزه پیغمبر سره کرال چې کاله معجزه راوړي ګنوبه منی کنه دا بیا په شي د دوزخ نه نو الله وی وان کان کبر علی کای رازم او ګرانی په دا باندې هغه مخړول دی نو کلی وسوی ان تغیان فقن بل ارض دا چې ولټه ته یو سورم پزمکه کې او سلمان په سمای یا چې کمنو اندر پایا اسمان تا نوراوړ دې لره معجزه نوراوړ کنه خو تاسو د دې نشته اختیار د معجزې ته چا دی ولو شاء الله کو خو دا الله حضور ایمان ولا جماعو مال الهدى خامخارا غون کړی وی دل رب هدایت باندې فلا تکونن من الجاهلین نو مکه گا سنا پویونا انما استجیب الذین یسمعون یقینا منی خبر هغه کسان چې غي اوري چې غي سکی او مړي په قیامت کې الله ژوند کوي نو دې سره مناسبت ده منی خبر هغه کسان چې وړي او مړي په قیامت کې څه کیږي ژوند کیږي نظم الدرر ذکر کوي امام مقائی فی انما یستجیب الاحیاء الذین یسمعون یقینا قبل خبر ژوندۍ هغه ژوندۍ چې هغه اوري په نابت چې اوري هغه سکی اومانی چې په انابت او په مینا واوري نو سکی والموت لا يسمعون او کافر غول کړه مړو دي او مړی اوري نه او به منی سو او مړی اوري نه او به منی سو او دا مړی دا کافران چې نو یا باسوم الله را پورته وکي دی لره الله نو بیا باغ الله ته واپس کړی شي نو وای دی ولې شي نازلو له بدبان یو نه ښا طرف رب دنان ورته وایا ان الله قادر یقینا الله له وسوالا په دې باندې چې نازل کی نه ښا خو زیات دینه پویږي نه او پیغمبر ته مختار کول وایي او وای چې ګنې د پیغمبر چې کمنو سره اختیار دی د پیغمبر په اختیار کې د نبوت معجزې دي هغه بیانې و ما من دابه یعنی دلایل بیانول دا هغه په اختیار کې دي نو دلایل بیانې او معجزې دا هغه په اختیار کې نشته نو بل دلیل تم دلیل عقلی پما من دابتن فی الارض او نشته هیڅ یو زنده سر په ځمکه کې ولا طائر یسیر بجناحه او نه طائر چې تهران کې بجناحه نه خپل باندې اډاګه بابا معنا ده کنه ولا طائر یسیر بجناحه او نه موږ ولا معنی مې دې کړې دي سبا ته استاد فلا طائری یطیر بجناحه او نه چې کوم یو مارلو چې روزي په خپل وزر باندې الا ممن امثالکم مگر هغه مخلوق تاسو غونتا دې څه مطلب الا ممن امثالکم امام رازی وی چې په انسان کې چې کوم دنو خامخا د هر یو زناور کوی نشته ری ایرز په خنزیر کې زیات ته رزن انسان کې ایرز زیاتی دا چې سپیکی چاپلوسی دا ځین انسان چاپلوسی او کارغه کې چې کمونو وختي پاسې دلی نو ځنه وختي پاسې دا چې خوونه ډیر ذکر کړی دي نو یو مامون امثال کوم امام شعبی ته چاوي وی بمن التهاذ العلم د دې علم د لوی مرتبه ته په سره رسیدلې د خنزیر په شان دی او د استاد په چاپلوسی کولا په شان د سپی لکه سپی چې ځان لکای سره په یو ځان محتاج محتاج کوي ما هم دغه شان د استاد په ځان محتاج محتاج کاو به تملق الکل او بل و به صبر الجمل دوخ په شان د صبرناکو ما نو په دې مې دا علم حاصل کو نو ما مور هم سوال کوم دا ډیر ذکر کړی زمونږ استادان وایي او ما مور هم سوال کوم ستاسو ته کې مخلوق دی دا غیم ډوړای ته ضرورت پیږي سام پیږي دا غیم چې کم دنو بچور اورلو ته ضرورت پیږي سوم بچی راوړي دا غیبانی بیماری راځي نو په سام راځي نو زه را تاسو کوم دا سپای کوم زیارت ته تللی و چې په یو ډول ور اوړي دي سپای پیژنې نو دا کوم زیارت ته تللی و چې ته چې کمونو د یو بچی لپاره کله پیر بابا لذي او کله چې کمونو دا تاګن بغټ لذي کله یو خوازي او کله بل خوازي او هغه په ډوډۍ کې کم بابا لته لیدي چې ته کله یو روانه او کله بل روانه دا غي حاجتونه الله پوره کوي نو ته سپینوم لاندې چې ساجد به الله نه پوره کوي او ته زیارتونو باندې ګرځي الا امم امثالکم ما فرضنا فی الكتاب من شیء من کمه کړه په لوی محفوظ کې معمولی یا په قران کې د دلایل د توحید معمولی ټول قران کې موږ دلایل د توحید څخه کړی دي بیان کړی کمه به نه کړی ورته واره ایتو کومه تاسو مذاب الله خبر مې کوي نه هم دلیل مړه ځنی وخت خو تاسو هم خدای منئ نو چې په ځنی وخت کې مړې نو په ټولو وختونو کې ولې نه منئ د دې دلیل دا مطلب یعنی ځنو وختونو کې خو په خپل څه کوي ان تاسو مذاب الله کرایستا او عذاب د الله او تاسو مصای هرایستا او قیامت اغیر الله تدون عبید الله نه بلی تاسو کتا سرشتنی اقبال نا ایا او تدون صرف هغه الله لبلی تاسو فیکشو ما تدون الیه نو لري کې الله رب العزت هغه تکلیفونه تدون الیه چې تاسو را بلی هغه تا ان شاء الله الله خو خشي وطن سونه ما تشرکون او پرېږدي تاسو هغه زیارتونه تشرکون چې تاسو صدر جوړوي د الله سره فسخت کې بیا غیری منسکو